بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زما محترم ورونو او خوندو زموږ د نن ورځې د پروګرام موضوع ده د ایمان اساس او بنیاد هر شی چې وجود ته راځي د هغه د راتلو دپاره څه شرطونه ذرایع او اسباب وي د دغه اصول په رڼا کې موږ باید فکر وکړو چې د امام د راتلو دپاره اساس او بنیاد څه شی ده موږ په دې پروګرام کې د امام د راتلو درې اساس او بنیاد ذکر کوو چې په هغو دریو کې دوه اساس او بنیاد نن او دریم اساس او بنیاد به موږ ان شاء الله تعالی د را روانې جمعې مبارکې په پروګرام کې ذکر کړو اول بنیاد د الله جل جلاله محبت ده الله جل جلاله په سورة البقره آیات نمبر یو سلو پنځه شپېته کې فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله د ایمان خاوندان له الله تعالی سره شدید محبت کوي له دغه آیت نه دا ثابتېږي چې د ایمان د پاره د خدای جل جلاله سره محبت لازم ده او په سورة المائده آیات نمبر سلور پنځوس کې الله جل جلاله فرمایي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ای د ایمان خاوندانو که په تاسې کې څوک د خپل دین له لارې واوښتل نو زر ده چې الله تعالی به یو داسې قوم پیدا کړي چې هغو ته به د الله جل جلاله محبت حاصلوي یعنی الله به له دوی سره محبت کوي او دوی به له الله سره محبت کوي له دغو آیت نه هم دا ثابتیږي چې رښتونی خدای پرسته یعنی مسلمان هغه څوک ده چې الله جل جلاله ورته محبوب وي او په سورة البقره آیت نمبر یو سل و اویا کې الله فرمایي وآت المال على حبه او چې څوک خپل مال د الله په محبت کې باسي او خرڅوي او ګویا کې وایي چې زموږ دا خوراک ورکول صرف د الله جل جلاله د خوشحالي او د رضا د پاره ده موږ له تاسې نه د دې بدل نه اخلو او نه شکر گزاري له دې آیتونه دا واضح سوه چې مؤمن هغه ده چې د چا د هر عمل و شاته د الله د محبت جذبه وي که چېرته موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند باندې نظر واچوو نو موږ ته به معلومه سي چې د علیه الصلاة وسلام ټول ژوند د خدای په محبت کې ډوب او علیه السلام به همیشه دا دعا کوله اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد یا الله ته خپل محبت ماته تر خپل ځان او تر خپل اهل و عیال او تر یخو اوبو زیات زما په نظر محبوب کړي د دې آیاتو او ارشاداتو په رڼا کې بیل شک او شوبې دا خبره ثابتېږي چې د ایمان اول شرط اساس او بنیاد حب الهي یعنی د خدای محبت ده چې له هغونه ما سوا څوک د مسلمانۍ مستحق نه ده اوس به دا د خدای محبت څنګه حاصلیږي نو د خدای محبت د حاصلولو ذریعه اتباع رسول صلی الله علیه وسلم ده د علیه الصلاة وسلام پیروي ده له دې وجې نه الله تبارک وتعالی د سورة آل عمران په آیت نمبر یو دیرس کې فرمایي نو بس چې په کوم زړه کې د خدای محبت پیدا سو هغه د پیغمبر علی السلام په اتباع او پیروي کې هیڅ کله کوتاهی نسی کولای کنه د هغه دعوه د خدای د محبت دروغ ده نو د ایمان دوهم بنیاد اتباع رسول صلی الله علیه وسلم ده یعنی د علیه الصلاة والسلام مبارک پیروي ده د اتباع رسول صلی الله علیه وسلم په سلسله کې موږ باید له ټولو نه مخکې د علیه الصلاة وسلام د دې ارشاد مبارک تعمیل وکړو علیه السلام فرمایي الا لا ایمان لمن لا محبت له یعنی چې څوک زما محبت نه لري د هغه ایمان نسته او بې له ایمانه باقي پر ټولو ارشادات نبوي و باندې تعمیل او عمل موږ ته هیڅ فایده نه را رسوي. په صحیح بخاري شریفه کې د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت ده قال صلی الله علیه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په تاسې کې څوک تر هغه وخته کامل مؤمن نسی جوړېدای تر څو چې له خپل ځان او اولاد او تر خپل مول او مور او پلار او تر ټول عالم زه زیات ورته محبوب ونه ګرځم نو علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمایل لا حتی اکون احب الیک من نفسک ای عمره د تا ایمان نه مکمل کیږي تر څو چې تر خپل ځان هم زیات درته محبوب ونه ګرځم نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه قسم وخوړل او عرض یې وکړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس ته ماته تر خپل ځان هم زیات محبوب شوې نو علیه الصلوة والسلام مبارک وفرمایل ای عمره اوس د تا ایمان مکمل سو په بخاری شریف او مسلم شریف کې حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ څخه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل المرء مع من احب څوک چې له چا سره محبت کوي هغه به له هغو سره وي یعنی د قیامت په ورځ به د هغو حشر له هغو چا سره وي چې له چا سره محبت وي د ده له دغو احادیثو نه معلومه سوه چي د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم د ایمان یو اهم جز ده او دغه محبت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غوندې جلیل القدر صحابي ایمان هم ایمان کامل وګرځول لهذا لکه څرنګه چې د ایمان اول شرط د الله جل جلاله محبت ده په داسې رقم د ایمان دوهم شرط د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره محبت ده او د وحدانیت او رسالت اقرار بې له دغو دواړو محبتو بې کاره ده اوس راسي خپل ایمان موږ باید له دې سره مقایسه کو چې زموږ محبت له رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سره او له الله رب العزت سره څومره زموږ محبت ده موږ ته به د خپل ایمان حالت معلومه سي زموږ په زړه کې د چا قدر او عزت او احترام زیاته د الله او د الله د رسول قدر او احترام زموږ په زړه کې کم ده د دنیا د خلکو، د ګلوکارانو، اداکارانو، د کرکټ دیوالو د دغو محبت او عشق زموږ په زړه کې ده. په دې باندې چې خپل ځان موږ د علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې جوړ کړو، د ده په شکل او صورت باندې خپل ځان جوړ کړو، تر دغو نه زیات موږ دا خوښوو چې خپل ځان د انګریزانو، د یهودو او نصاراو په طریقه باندې جوړ کړو. الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي الله دې د علیه الصلاة والسلام مبارک پیروي موږ ته را په نصیب کړي اتباع سنت دې الله موږ ته را نصیب کړي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته